سورۃ الکهف مکی سورۃ ده لسم نمبر دی په ترتیب د قران کې دې صورت کې ذکر د الحمدلله کوي اشاره دي تا چې کله الله برکت چي نو حمد و سلام د الله وایا دیو جنا ورپسې وروړو دویم واقعا د نبی علیہ الصلات والسلام دریم واقعا د موسی علیہ السلام د خضر علیہ السلام او سلورم واقعا د ذلقرنین مطلب دا وګورا اصحاب کام د خپل حال خبر ندي موسی علیہ السلام د خضر علی السلام په کارونو باندې نه پويږي او نبی علی صلوات و سلام سبا د حال نه خبر نه دی او ذل قرنین دا وګورات لا یکادون یفقهون قولا دا په خبرو باندې نه پويږي ظاهري خبرو باندې نشپګوشتم آیت کې خلاصه راو باسي آیت نمبر 26 کې خلاصه ولله عالم بما لبسوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمه عالم الغیب دی الله لو غیب السماوات والارض او خصاصت د دنیا بالوجوه ثلاثه د دنیا سپکاوي ذکر کړي پدری وجبانی اول وجہ آیت نمبر 32 دو دیرشم کی کبرا کلمتن تخرج من افواهیم ډیر غټه خبر دا چوزی د خلود دینا لکه پښتانه وای پرې د مړه وړه خلا غټه خبره دومره لوی دروغ بس کمړه وای دا دومره دروغ مو آیا اسمان برا پیوزی الله وی ډیر غټه خبره وکړه یا قولون الا کذبا دینوی مگر دروغ فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمه دوی ایرب زمگا راکم لرا دخپل طرف نرامت یو سو زوانانو نو غاړه ته وتل کلینا یو وسل راغلی یره وې دا خلک غیر الله را مدد کوي او زرا نشم برداشت کوله بلې زوم دی وجه نه راغلم بلې زوم دی وجه نه راغلم او سپید دی سنگلی خوراون کې او بل وسیل په دور شلبانه یو سپیم ور سره مرګره شو بلار کې او د دې څوکې کولا نو الله رب العالمین چې د حق پرسو مرګتیا یې کړی دا الله ول دومره عزت ورکو چې تر قیامت پورې به په قران کې د عزت په نوم باندې یادي پاتې دا چې دا صاحب کا بوس په دا وې جنت دي دا سړه کوسلی دي اسه درو دي دا جنت ته بنځي ها دومره عزت ولا الله ورکو چې په قران کې د عزت په ځای باندې ذکر کو او تر قیامت پورې به عزت کیږي وی او وینکی د دینا کم لبستم سمرا وخت تیر کړی تاسو قالو لبسنا یوم نو بعد یوم دوی مونږه وخت تیر کړی دی اورز یا سیسه دور دی چې کله مونږه ود کیدو نو نور راختل ویلا او ځان نور بر ولاړ دی نو یې سیسه دور دې تیر کړی دا او کله چې بیا چې کم یو د دینه خپان دي د خوراک اشاره دی تا چې یو انسان په بازار کې خوراک کوي خلک ګوري د پاکو خلکو خوراکو کې لکه حدیث کې امراضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قامک الا سائل کوکیز نیکان خلق او روزدار دي تاسو کر افطاریو کی الله دې په تاسو د رحمت ملائک نازل کی او په خپل دربار کې الله تاسو په خبانه یاد کی وليتلطف ولا يشرن بكم عادات راتل دیو کی پر دې سره دینا نرمی نه کوي او نه خبرې په دې سپتا سبانی او تنا لیعلمو ان وعد الله حق خبردار کلمو په دی باندې اے بارا چې پوه شي یقینا وعد الله قدا او یقینا قیامت نشته شک پدې کې وایذ یتنازعون بینهم امرهم دا اصحاب الکاف را پاسې دل چې پیسې راوړې نو دکاندار لې ورکړي دکاندار چې هغه پیسې وکته دا خو د ډېر مخکې زمانه 300 کال مخکې هغه چې وکته ورته وي تا چې ته خزانه مونږه ده لکه اوس نن سبا چاله زړې پیسې پیدا شي دنن نه 300 کال مخکې دا بسو چې دا خزانه ده نو دا دکاندار وته تا خزانه مونږه ده هوینا او زما پیسې دي وینا دا پیسې چرته دي دی وخت کې پیسې وینیو شور شو پولیس رالل بوتلو بادشاہ لا چې بادشاہ له بوتلو ناغه چې هغه پیسې وکړي بادشاہ پوه شو چې دا خو د بل وخت پیسې دي دته وی ته سوکي لانی زیما کومه محله کې د کوم ځای وې د فلانی کلمه د فلانی محله ما د فلانی نوسه ما هغه نوسه چرته او هغه محله چرته وا درې سو کال تیر شي اوس په دې کلی باندې چې درې سو کال تیر شي نو چا ته پته لګی چې دا د چا زوی دی او دا د چا نوسه دی نو بادشاہ چې تاریخ وکړو حالې چې ورته وی چې موږ دغه شان تلیو غار کې پراته وو سره عالم تعالی بادشاہ چې تاریخ وکړو نو تاریخ لیکل کېږي هغه تاریخ کې دا لیکلیو چې دغه شان یو څو کسان الکان دا د بادشاہ نه بغاوت کړي او فلانی ځای کې بغار کې پټ شوی دي هغه ښا هغه تاسو یې هغه ته یاو ولی سم مسله ده دغه بادشاہ د دې وخت چې و دا د قیامت نه منکرو د قیامت نه منل نو بادشاہ پولیس ور سره کړ او ورته ورشي او دغه نور مرګري مراوچت کړي امراولي دی ور سره روان شو پولیس والته وی تاسو بار درې گئی زدن نه مرګرو لورزم غار لا چې دن ورغلو نو هغه مفاد شول او دې مر سره وفات شو دا د دې لپاره الله وت خودل چې زه چې مړ کوم نو دوباره پاسولم شم دای ته دا خبره کار کولا نو کله چې دا وشول نو بیا دې خلاف شروع کو ا دای وی چاوي چې په باندې آبادی جوړو چاوی جماعت پی جوړو چا یو سوی چا بل سوی له الله غ ذکر کوي اذ يتنازعون بينهم امرهم کلا چې دی جګړه وکړه باسو کو بخپل مینس کې د کار د دی فقال ابن عليه بنيانا نو دوی جوړ گئی بدای باندې آبادای ربهم علم بهم رب دې خپل دې بدای باندې قال الذين غلبوا على امرهم وی هغه کسانو غلبوا على امرهم چې زور ورو زیات یې کړه په خپل کار کې یعنی په دین کې لنتخذن عليهم مسجدا خامخا جوړو بمګه په دې باندې جمعات په دې مړو د پاسه به جمعات جوړو حالان کې د مړو د پاسه جماعت جوړول جایز نه دي پادیره کې جماعت جوړول جایز نه دي که یو سړی دا وایي چې په فلانی ځای کې جوړ شوی دی یا فلانی مولای سی او مفتی سی فتوا ورکړی دا زه د مفتی د فتوی ذمہوار نه یم او نه د جماعت ذمہوار یم خو مسله دا ده بناء المساجد علی المقابر جمعاتونه په قبرونو زیارتونو دا ادیرو د پاسه جوړول دا ناجایز دي دیو جن دا مسله ده چې جمعات مخکې جوړ شوی قبر رستو جوړ شي نو دا قبر نه بلا مړې استلې شي بل ځای کې بخښه کولې شي جمعات خوا کې مړې بالکل خخول جایز نه دي ځکه دا هغه بیا عبادت شروع شي کنن نی لس کاله پس کني سل کاله پس غني 200 کاله پس خلک وای چې دا خلکو دا جمعات هم دی له جوړ کړی چې د عبادت کول دیو جن شرعي مسله دا ده چې جمعات مخکې جوړ شوی قبر رسوي دا قبر نه به مړ راځتل شي او بل ځای کې به هغه خفول شي او کمړې مخې خفشي جمعات رسو جوړ شوی د جمعات بورانيږي هغه ځای کې جمعات نشي جوړې دی دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری مرض الوفات کې وای لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء وصالحین مساجدا الله دې په يهودو نصارو لعنت وکي چاغي خپل پیغمبرانو او د اولیاء د جماعتونو نه قبرونه جوړ کړی دي دا قبرونه جماعتونه جوړ کړی دي هغه له پاسه جماعتونه جوړ کړی دي وایي زه تا په هغه څه ولېږم چې نبی علیه السلام زه لېږلی وم چې یو شکل ووینې هغه مات کا او چې یو قبر اوچت ووینې د شرعي د لیست نه اوچت مسله دا ده چې قبر جوړول شي نو زیات نه زیات یو لیش به د زمکې نه اوچتي د دې نه اوچت بني چې دا ګمبتونه به د پاسه جوړګړي او دا هلیکاپټر دې جوړ کړي بنگلې په باندې جوړ کړي دا ناجایز ده هغه ته وای وای دا ختم کا حضرت علی رضی الله عنه وای او دا مسله عام کتابونو ذکر کړي دا مشکل الاثار د تاوی دو سلیستمه صفحه کې دا ذکر کړي چې په قبر باندې جمعه جوړول دا ناجایز دي نسائی اول جل سلور آیمه صفحه کې ابن ماجه ټول دا ذکر کوي چې په قبر د پاسه جمعه جوړول دا حرام دي دویم دا چې د خزو زیارت لتلل قبرونو لتلل حدیره لتلل دا بالکل حرام دي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي لعن رسول الله صلی عبد الله بن عباس نے روایت ہے لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليه المساجد والسراج دا الله لعنت پای خزبانی چاغی د قبرونو زیارتونو لذي او دارنګ چې باغی باندې جمعهونه جوړي او دیوې بلې دا الله لعنت پای غزنانو ډیر د افسوس خبره ده چې اوسړې ځان ته مولا وایي او دې د اختر فرض باندې خلکو ته وایي چې قبرونو لځای د اختر موږ کې او بیا زنانو ته وایي چې ځای خیر دې لاړ شي ګنا نشتا تعلیم پسې پکار خدا وا چې په دې حدیث ته عمل کړي خلکو ته دی ویلی وي چې زنانه خو ادیره بالکل نشیدلې نه په اختر کې او نه په عام حالاتو کې او دا اختر فورز باندې سړیو نشیتلې زمونږ په دې معاشره کې یو لوی مصیبت دا جوړ شوی دی لس کاله مخکې یو مړ شوی مروري پلاری تری موري وغیرہ نو دا اختر رز به خلک به خوشحالي کوي او دې بسار وخت وختي به رواني قبرون لا به رواني دام کم رواج جوړ کړی افسوس دا دي مليان د دې رد نه کوي نو ځکه خلک په گمراهی کې مبتلا دي علما له پکار دي چې هغه د دې رد کی او دا خبره اوخی خلکو ته چې د اختر بورز باندې غمونه نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د خوشاله ورځ بیان کړی دا دیو جنا د اختر بورز باندې قبر لتل ادیری لتل دا حرام دي ندی تل پکار او چا چې دا مسله واره دا هغه نور له بیان کی دویم دا چې زمونږ په معاشره کې یو لوی رسم دا دی چې پروژه کې د اخیری روزي شروع شي د پینځشتمه نه بعد ار سړې چونه راوړي او د خپل خپلوانو قبرونو له چونه ورکړي دا په چونه باندې سکی اغلا جنت ملاویږي کنا اغلا چرتا پیسې ملاویږي سو ته ملاویږي تا قبر له چونه ورکړه د خپل خپلوانو رشتہ دارو نو څه فائدہ وشو دریم دا چې زمونږ معاشره کې رسم دا دی چې کله توشتمو نه وشتمه روزه شي او د اختر ورځ رانیږي شي هر سړی لار شي نو ا سیره راوړي او د خپل خپلوانو په قبرونه واچي دا د دې لپاره چې په خاورو کې پروت نو چې هغه له مخترو الګه چې یو ځل د دې دنیا نه لاړو نو دا هغه بیا د دنیا والو سره تعلق پاتې نشو نو تولې هغه له اخترونه کې او وی خلکو لغم تازه کې د دیو جنا یاد ساتي دا ټول رسمونه رواجونه دي او په علما باندې فرض دي چې هغه د دې رسم رواج رد کی چا سره چې منبر او محراب وي او کړه دی نکو په ورځ د قیامت به دا عوام د دې غاړې ته لاس شي چې موږ نه پویدو جاهلانو تا به استاد موږ باندې کړو ولی تا موږ ته دا وینا نه کوله چې دا ګناه ده دا رسم دی دا رواج دی نو دای با د اختر پرز برواني قبرونو لا زنانه برواني سار وختي دا د زنانو تلل خو بالکل حرام دي او د سړوم د اختر پرز باندې ناجایز دي دارنګ د اختر پرز باندې مړو قبرونو لا چونی ورکول او پاغي باندې سیره اچول دا ټول رسم رواج دی هیڅ فائدہ ولا نه ور کوي دوی جمعه په باندې جوړو چې کم شي کې فائدہ او ګناه نوي نو دا غي په باره کې جنگ جګړه مکو باسونه مکو د دیو جنا کم یو شي چې باغی کې تا ته فائدہ نه ملاويږي یا پکې ګناه نه نو باغی باندې باز د سره مکوا ويقولون سبت وسامنهم كلبهم او وای دی و دی او اتمه سپیره دا دې تواوی سمانیه وای دا عربو دا قاعده ده چې کله اته عدد پوره شي نو دا هي سره واو ذکر کوي وسامنهم قلبهم وتم د سپیری قر رب يعلم بينتتهم وافغمرا رب زما خبر دي بشمیر دی نه پیژنې دی لره مگر لګا عبد الله بن عباس نووي وانا منهم دا غلګو کی زوم یما او تپوس مکا په بار دې کې د دین د یو تن ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا د موقعه د نبی علی السلام فنفی د علم غیب باندې پیغمبر ته الله وی چې د سبا علم تا سره نشته او دا مو چې زب سبا دا کار کوم سکسان راغلیو نبی علی السلام نه تپوسونه وکړل سلاسمیاتن درې سو کلونا وزدادو تساو زیاد کلنا دا زګه علامه قزوینی رحم الله د دې نقشه پیش کړي عجائب المخلوقات کې چې قمری او شمسی حساب کې فرق دی شمسی حساب کې داغی کال کې فرق ناراضي لکه ګرمي ار وخت په جون جولای کې راځي د مې نه شروع شي او جون جولای اگست دغه دوه درې میاشتې ګرمي وي چرته په فروری کې په جنوري کې چا ګرمي ونه لیدا بلکې همیشه د مې نه شروع شي او تر اگست پورې چلیږي دارنګي قمری صاحب کې فرق راځي د دیو جنا رمضان المبارک کله د ګرمۍ په میاش کې راشي او کله یخنۍ تروزی کله په ګرمای کې راشي کله سپرلی کې راشي لکه اوس ورځو کې رااله کله په یخنۍ کې راشي او کله ګرمای کې لکه د مخ کې کلونو کې وا دا زګه چې د شمسی حساب میاشت یا دیر شوی یا یو دیر شوی او قمری حساب میاشت اکثر نه وی شي او درې میاشتې صرف داسې دي چې هغه د دیر شو دي نور اکثر نه وی شي راځي یو کم راځي نو د دیو جنا کال کې تقریبا نو ورځې فرق راځي نو قمری حساب سره چې درې دیر کال تیر شي نو یو کال شمسی حساب والا زیاتیږي نو درې سو کالو کې د قمری حساب والا د شمسی حساب نه نه کال کمی نو چې د قمری حساب والا درې سو کلونو سره نه کال زیات نو شمسی حساب سره درې سو کلونو سره برابرېږي ځکه قران وی وزداد تسع قل الله عالم بما لبسوا ويا پیغمبره الله خپوی دی پاس باندې لبسو چې دی وخت تیر کړی دی پای کې له غیب السماوات والارض دی الله لرا علم د پټو شیزونو دی د اسمانونو زمکو ابصر به واسمه دو معنی دی ا مملا محمد نبی الرحمن کی دا دواړه معنی کړی دی یو معنی دا وشیل قران رحم الله فرمایل چې اٹک کې یو ځای دی مکړ ورته وي هغه مکړو کې ما سبق ویلو یو طالب العلم او دا غسر ما یو ځلې قران راوغستو تلاوت وکولو ناری قران کې ما قتل یو ځای لیکلو زجر چې به موقع ته نو آی کې به زجرو بل ځای به لیکلی او تخویف ما به چې وګدو نو حالت به تخویف لیکلی او آیت کې بل ځای به لیکلی او بشارت زیر ورکړي آیت به مې چې وګدو نو زیر به وای ما وته وی چې دا لیکل تا د چا نکړي یا ما ته وای چې دا خو په پنجاب کې په میاوالی کې پوام بچرا کلی کې زمونږ یو استاد دی مولانا حسین علی رحمه الله ما داغه نه دالی کل کړی ما ته چې پته راکړه پته راکړه او په شعبان رمضان کې په دې میاش کې باغ دور تفسیر پڑھاولا لکه څنګه اوس مونږ وایو مختصر مختصر نو وې زه روان شوم کله چې میاوالی ته ورسېدم خلکو نه می تاسو کو د حضرت د ډېری چې وا بچرا کم ځای کې ده ویا خلکو ما ته جو سونی مشفه ده دو لارې دي دا یو لار ده صفا ستره ده خدا ډېر وګدا ده دا دوی ملنډ ده خدا ډېر خطرناک لار ده دګي ډاکوانی دګي ډېر مسلې وی ما زو په دې لنډ لار باندې زو کار سي پاغیلند لار لاړم او چې ګورم د حضرت ډیرا مخه تراله او ناس ته نیمه شپه ده طالبان ور سره دي غیر چا پیرا ما سلام واچولو نو ما ته وای انساني مې او حضرت انساني ما ته وای سو کیو د کم ځای نه رااله وای ما وته وی چې ز دغه شان طالب العلم يم او د پیښور نه راځم او وخت ټوله صوبه ول پیښور په نوم یادې ده نو وای ما ته وای چې څنګه دې پیښه وکړه وای ما وته وی چې ما ورې دلی دي چې خلکو ته قران خې او او همای زر اغلی مچتان قران زکم هما ته وی بچیا ته ډیر وډو کې هغه وخت زما لا ګیر نه راغلی ته ډیر وډو کې او کله چې کتابونه وې بیا راشه هما حضرت ما کتابونه ویلي هما ته کم کتابونه دی ویلي دي ما ته وی چې سلم او دارنګ فلانه او فلانه غړغړ کتابونه مې وته وکړي وای ما ته وای چې دا کتابونه دی ویلي دي که صرف نمونه دی اورېدلې دي وی ما حضرت ویلي مې نه دي یاد کړی مې دي وی ما ته وای چې تاسو در نه وکم ما بالکل وی دا آیت را نه تاسو کړو اب سر بي واسمه چې د دې ترکیب څه دی نحوی لیا سره ما د ترکیب کو یا صيغه د امر دا حکم کوي الله او یا صيغه د تعجب ده ناشنا غني دا سينور تاسو نه وکړل ډیر زیات خوشاله شو مال صحیح اردوم نه راتلا آی پنجابیانو زه پښتونو ما وای ما ته وای چې په کومه جبا خبرې کولې شي ما حضرت په فارسی باندې ډېرې ښې خبرې کولې شي په خوانو علما په فارسی ډېره ښه یادوله وای په فارسی خبره اترې وکړي او طالبانو ته وای چې یې جن هي دا پیری دی دا انسان نه دی او بیا وخت حضرت یو شیر ویلو و یار من پختون شو دا او بی بوی دل تراشه من نه میدانم چی کنم زما یار پختون شو او دل تراشه زنه پویګم نو زسو کوم بهر از بیا حضرت ما سره ډیره زیاته مینا کوله چې کله حضرت کور ته لاړو چې کمرې ته لاړو طالبانو می قتل یو به سرواغ سره کمرې نه بهر وته هغه ہمارے ساتھ جن سویا ہوا ہے اے زمو سره پیری ودره بلوه تو بلوه تو کمره ټوله را تخالی شوه ویزوم ستړې ستومانه وم او بس د کمرې دروازې ته مې لټ واچولو خ برابر سملاست مالې 15 کو بیا مې حضرت سره ډیر وخت تیر کړو او د شپې با نیمه شپه چې حضرت کله رالو جمعه ته نو ما با زو پاسې دلم ما بوله لوټه ډکړه دې خدمت کړو او بیا هغه ور سره ډیره مینه کړې و الله ته نزدکه کار واغستو چا چې د استاد خدمت کړې دی الله رب العالمین دا غن ډیر کار غستې دی دایې د تفوس کړو اب سر بي واس می مالو من دونی می ولی نشته دی لرا سوا د الله نه سوک دوست ولا یشرک فی حکم یادا او نشرک الله په خپل فیصله کې او تنه د چا چې خوغې نو ایمان دروړي د چا چې خوغې نو انکار دیو کی ان اعتدنا للظالمین نارا یقینا موږ تیار کړې ظالمانو لره اور احاد بهم سرادقوا راګیر بکی دی لره لمبې دای یو کالی مونږه په پنجاب کې اٹک کې یو کله ویساوت وای او ایسا کلی کې مونږ طالبانو پسند 2003 کې ولس کاله مخ کې نو ما سره یو مرګره اوس لوی عالم دی مفتی دی مفتی امجد سیو هغه چاړاو د جبی نه داسې کمزور او جواب ان خطا یو ردی حالت زمونږ عادت داو چې مونږ با ترکاری په خپل په خوله د هر چا خپل نمبر د خدمت زمونږ د خدمت ما وغه یو ځایو د دې مدرخې له دې زما ډېر خمل کړی دی نو مونږ چې ترکاری په خکړه دال پاغه شیو نو هغه سمسله پکې وا چې ارسوا مالګه زیاته وي ارس چیو خو ترکاری خراب شوی نو طالبانو ګوره ګوره کول خبرې اترې کولې نو زما هغه ملګری وته وی دا جبین خطلا نو چې کله هغه پوهه چې خلک خبرې کوي نو زری ورته چغې کړې وته وی وی هغه وته ویلو ټوکی سړی و وای مونږ طالبانو له دال تیار کړی دي چې چا چې خوغه ودی خوري او د چا چې نه خوغه زیره په مخ خپل کار وکړي و ان اتنا للطالبین دالا ان اتنا للظالمین نارا فمن شاء فلیمن ومن شاء فلیکفر فمن شاء فلیاکل ومن شاء فلیذهب عربي ولا جوړه ان اتنا للطالبین دالا بشکا کسا چې ایمان ورو عمل وکړو نیک مونږ نه ځای کو اجر دا چا چې خسته عمل کوي اولائک لهم جنات عدن دا کسان دیلا بدل دا جنت امیز ګره دا چې بهي والا نه دونه دا غینه ولي خسته کوله بشي پای کې د بنگلو نامین زاوین سونینا اوله وجه دنیا به نه واغستل شي څنګه چې می باغ والو نه واغستا بیان کدی لره مثال د دوه سړو چې ګرځول مونږه یو د دواړو له دوه طرف د باغونو جنتین دوه باغونه نو بلکې دوه طرفونه د باغو من انا بند انګورنا وحففناهما بنخل پټ کړو مونږ دی لره ودخل جنته ظالم لنفسه او دې د نشو خپل باغ ته ظلم کون کیو په خپل ځان باندې ظلم دا چې شرک کړو قال ما ظن ان تبيد ازي ابدا دوی زه ګمان نکوم چې هلاک بشي دا همیشه وما اظن ساعه قائمتان او زه ګمان نکوم په قیامت د ودریدو ولئن رددت الى ربي کچره زو واپس کې شم رب زماتا زبهم ما غور دین زائد اوړي دو قال له صاحب هو يحاوره اذا تمر ګرید دا او د ځان غټ غړون کې په د باندې په ایمان ایتا کفر کو باغ دا چې ته پیدا کړې د خاورینا بیا د یو ساس کې نه بیا برابر کې ته سړې لکن هو الله ربي لیکن زوی ما دغه الله رب زما دی او نشریکوم در رب زما سره یو تن ولولا اذ دخلت جنتك ولنا کلا چې ته داخل شوی باغ ساته ما شاء الله تعویل هغه څه چې الله وړي لا قوت الا بالله نشته طاقت نه کې مگر په الله باندې ان ترنی انا قل منکا کچر توینه مال را چې د کمی استانه په مال او اولاد فاسا ربی ایو دی انی خیر من جنتک نږدې دې رب زما چې را کی مال را غره د دینا د باستانه ويرسل علیا اور اولیږي په دې باندې حسبانن تیز عذاب شریک جوړ کړي زما درب سره یو تن او نو دلر دلا چې امداد کړي ددا غیر د الله نو نو دی بدلا غستونګي هنالک الولایت لله الحق بدر ځای کې الولایت لله الحق تصرف اختیارات الله لره ثابت دي هو خیر ثواب د الله غره دې په اعتبار د بدلی او غره دې په اعتبار د انجام وضرب لهم مثلا آیات الدنیا بیان کدی لره مثال دوی موجا چې دنیا وخت ډیر کم دی بیان که دی لره مثال د ژوند د دنیا په شان دا غي وبو دی راورولي مونږ د برنانو ګډ ورشي په دې باندې زرغونی نظمکه فاس باش ایمانو ګرځي زره زره تزرور ریا چالو زیدی لره بادونه تزرور ریا هاشم د نبی علی السلام نکته وی دا زکه چې عرب له ډوډۍ کړي وا او بیا یې پای کې ماته کړي وا چوری جوړه کړي وا نو چا وته وی انت هاشمون نو دا یو وخت نه په هاشم باندې مشهور شو الو زئی دل ربادنا او دی الله بار یو شی باندې قدرت والا یعنی مطلب دا چې د دنیا ژوند دا ډېر لګ دی یو ځل شیخ اتار یو سړی رالو شیخ اتار رحم الله دکان کې ناستو هغه سړی دې نه سوال کو او ورته وی شیخ اتار رحم الله ورته وی چې تا مر بسنګي هغه سړی د دکان مخې ته صادر واچولو او په صادر کې پټ شو ورته زما مرګ بداسي څنګه هغه سملاستو نو شیخ اتار رحم الله ورغلو سپای سي ناغنه چې صادر لری کو چې وکړه نو هغه مړ او داسې مثال ویلو وې زما مرګ بداسي او مخ شاله مرګ شو ا داغینه بعد شیخ اتار رحم الله د دنیا لوی ولی جوړ شو چې د دنیا ژوند خو ډیر کم دی په دی باندې سه اعتبار پکار دی دی با دنیا لړی کتاب د هغه د پاره ود سره وخت نه المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن خایس دی د ژوند دنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک سیز بکړی شي دای پرستا باندې سفونه پتا کی زرا دا زموږ لراله څنګه چې پیدا کړی اول زله بلکې تاسو ګمان کولو چې بنګر زموږ تاسو لره وعده او ځال کتابو دا درې موجه ا دنیا تكون وبالن علیک دنیا و پتاوانه وبال شي کېوا خدل شي عمل لاماس وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اوس واقعیا د آدم علی السلام او د شیطان ذکر کړي د سره پاره ځکه مخکې د دنیا سپکاوي ذکر کو اوس دا واقعیا د ذکر کړي چې د دنیا محبت پزړه کې شیطان اچي ولې د شیطان خبره منی وایز قلنا للملائکه اسجدوا کله چې موږ ملائکه ته سجده وکړه آدم علی السلام ته دوی سجده وکړه مگر شیطان ونکړه کانا من الجن و د پیریانو نه نو ففسقا امر ربي خلاف یو کو د حکم در رب ددنا ایا نسه تاسو دلر او د اولاد لره په دوستۍ علاوه زمانہ او د دې تاسو دشمنان بد ظالمانو رنجام بد ما اشدهم خلق السماوات والارض ندی حاضر کړي ما دی لرا پیدائش د اسمانونو زمکو ته د پیدائش د نفسونو د دیتا او نه مظالمانو لرا گمراهان لرا نیون کې دوست پاور چوي با نادو شرکای الذین دوی به دا ګمان کوي یقین به کوي چې واقع کېدونکې دې په دې باندې او نه به مومي دې دا غي نه اورېدل ولقد صرفنا فی هذا القرآن او ترغیب د قرآن تاکي سره موږ بیان کړی دی په دې قرآن کې خلق لار کې سم مثال او دې انسان زیاد شیزونه بچاګړه کې وما منع الناس ان يؤمنوا او ندی منع کړی خلق لرا د ایمان نوړلو ناس اذ جاءهم الهدى کله چراغ دی د هدایت ويستغفروا ربهم او د دینا چې بخنه واړي درب د دینا الا ان دادیم سنت الاولین مگر دې خبره چې راغلی دیتا طریقې د پخوانو یا راشدی لرا زامخه مخه اوس حکمت د ارسال الرسل پیغمبران می سره را لګلی الله وای وما نرسل المرسلین ان لګوم پیغمبران مگر زیری ور کون کی موحدین لا ير ور کون کی مشرکان لا او جګړه کې یا کسان چې کفر کړی دی په باطل باندې لیدحزو دل پارا لیدحزو بلا کا چې کمزوري کی بده سره حق او دای نیولې دي زما آیاتونه هغه چې دی یرول شي په ټوکو باندې ومن ازلم ممن ذکر بیات ربی سو غړ ظالم په مخړونکو کې دا چانه چې پنور کړي شي پایاتونو در رب دا د مخړې دا غینا او هر بیا سره چې مخکې لګلی لاسونو دا یعنی عمل دا مونږه ګرځولې په زړونو دی باندې پر دی د پوی د قران نه په غوګونو کې بوج دی نو په تلوار سره ور کی دی لرا عذاب ها بل لو موعد ليجدو من دونه مويلات بلکې دی لرا وعده ده نبو امیدای د دینه علاوه اوریدل لګناهم او دا کلو علي مونږه علاقه دی لرا کله چې ظلم کو او ګرځول مونږه د دې هلاکت لروا ده و اس قال موسی لفتا اوس درې مواقعیا د موسی علی السلام ذکر کړي په نفي د علم غیب چې وګوره خضر علی السلام درې کارونه کوي موسی علی السلام ته پته نشته ها موسی علی السلام بخاری کې روایت دی چې موسی علی السلام یو ځل تقریر کولو چا وسوي چې ستانه لوی عالم برشتہ موسی علی السلام ویلا نشته خبره کوئی صحیح وا د پیغمبر په وخت کې د پیغمبر نه لوی عالم بل نه لیکن دا کلمه الله ته خو نشو دا چې دوی زمانه لوی عالم بل نشتا الله ته دا کلمه خو نشو الله پاک ورته وی په فلانی ځای کې زما یو بنده دی ورشه ته هغه سره یو علم دی چې تاسو سره نشته موسی علی السلام داغه طرف روان شو ها هغه سوګو حضرت خضر علیہ الصلات والسلام او دانا چې خضر علیہ الصلات والسلام هغه سره وی علم لودونیو دا خبره صحیح نه ده ځکه فیصل التفریقه کې شپارسمه صفحه کې ذکر کړي چه څوک ځان له علم لدونی ثابتای فهو کافر دی کافر دی دا خبره غلطه ده چې هغه سره علم لدونی وو او دویم دا چې خضر علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوه دی بعضی کما کلی ناغوی وی خضر علیہ السلام ژوند دی او د دریابونو په غاړه باندې ګرځي او خلکو ته لارې سوي دا کنز المال کې دولسم جلد دریویم صفحه کې بده باندې خ کلام کړی دی دارنګ علامه ابن تیمیه رحمه الله الرد علی المنطقیین کې او المنار المنیب کې علامه ابن قیم او علمانی رحمه الله دا علامه ارول مالوسی پر علمانی کې ابن کثیر په خپل تفسیر کې او دارنګ په قصص الانبیاء کې په دی باندې ډیر ښه کلام کوي دا ټول وای چې خضر علی السلام مړ دی دا بعضی قمقلی راز برګان دی وای وی خضر علی السلام ژوند دی او خلق تلار خي او وای نه خې صدا نو وای نه خې دادا چې په دې غټه ګوته کې اډو کې نشته نو آیونی می چې ملاو شي لا در سره ملاو کې دې بازار دا دا چل کې دا ګوته به ګوري چې دې کې اډو دې په کې اډو کې ګوري الکه اډو کې په کې سلا ګوري هو دا دروغ دي چې خضر علیہ الصلات والسلام ژوند دی ناغه مرشه دی او واقع د موسی علیہ السلام دل ذکر کړي چې عالم الغیب یو الله دی وایس قال موسی لفتاو کلا چې موسی علیہ السلام خپل ځوان دا داغه نوم یوشع ابن نون لا ابره وتاب لغه مجمال بارنی همیشه به مزد تر دې چې زه ورسېګم زاید جمع کې دو دو دریابونو ته فارس او روم یا ز سفر کوم ډیر زمانہ فلما بلغا مجمع بینهما کله چې ورسېدل دواړه زاید جمع کې دو دواړو ته نسیا او ته مانو هیر شو مې د دواړو لا فتغد سبیلو فی البار سربا نو ویني ولا لارا په دریاب کې سورنګ فلما جاوزا کله چې تیر شو د دې ځای نه دواړه قال لفتاو وی وی خپل ملګری ته آتنا غدا نارو زم سبناره لقد لقینا من سفرنا هذا نصبات پتا کی سره موږ مخامخ شیو د سفر زموږ نه چې دا ستړې والے ستړي شیو ګور تر اوسه پورې موسی علی السلام نه ستړې کېدو خو چې د هغه ځای نه تیر شو نو زر وې زستړې شوم راوړل چې سبا ناره او دا ولې ستړې دا زګه چې د خپل مقصد نه مخ روان مقصد خو په هغه ځای کې پاتې شو دا غي نه مخ کې روانو دین دا معلومه شو چې یو سړی به مقصد رواني نه هغه بس کړي کی او چې چا مغه ته یو مقصد وي هغه نه ستړي کی د چا مغه ته چې دا مقصد چې خلکو ته قران او خیمه ناغه چې سپورس قران ته لګیای هغه نه ستړي کی د چا مغه ته چې دای چې زه قران زده کوم نو چې سپورس قران ته ناس نه هغه نه ستړي کی او کله چې بے مقصد ای نو بیا غستړې شي قال رايت زوینا ال سوغرتی ورته وی ات خبرې کله چې مونږه پنا یوړه کاڼی تا فینی نسیت الغوتا نو یقینا ما یې کومه حالت مې وما ثانی او مان یې کړ دلرا مگر شیطان دی یادولونه واتخذا سبیلو فی البار عجبا وینی ولا په دریاب کې لار ناشنا قال ذالک ما كنا نبغي موسی علیہ السلام ورته دا خو مغه دا چې موږ لټولو ځکه ما ته الله ویلی داسي چې ما یې در نکم ځای خطا شي نو بس هم هغه ځای بس تاسو سړی موجود وي قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على سارما نو واپس ول بنشو قدم د دواړو خبرې کوونکی وجدا عبد من عبادنا وی مندل یو بندا د بنګانو زمونږ نه چې ورکړه مونږ له رحمت خپل طرف نه او ورکړه مونږ له د خپل طرف نه علم قال له موسی لتبعك هغه وی او وی ته ما سره وخت نشي تیرولې ځکه هغه پیغمبر وکنه هغه ته وایي شوی چې دا سه پیغمبر دی چې صبر نشته پکې زه یو کار کوم ته به نه پويږي نو ها اسنه چې بیا ودا دی ولې کړی کچره ته زما تابعداري کې فلا تسالني نو سوال بنګي زمانہ ان شین په بار رئیس دلیل کې تر دې چې بیان کوم زه تعالی را دا غنه بیان او دغه ته تقلید هم وي یره وي تقلید شعر دی او یو امام پس تل شعر دی نه تقلید وایسته وي وي تسلیم قول الغیر بلا دلیل غیر مقلدین وای وای دا بل خبره منل بی دلیله دې ته وای تقلید نو وای مقلدینو سره دلیل نشته بی دلیل روان دي که احناف دی او که نور دی او که نور دی دا دروغ دی اتباع وای چې د بل خبرو منی سره دلیل نه نو دلته ګورم خضر علیہ السلام ته سوئی فاین تباتنی فلا تسنی عن شین کزما اتباع کې نو مانه به دلیل نه غواړي نو ته چې وای اتباع دی ته وای چې یو سړی خبره معنی سره دلیل نه دلته خو ته ایمان به دلیل نه غواړي او زما اتباع وکي لازمن بعد د مون خبره معنی چې تقلید او اتباع یو شی دی دا فرق نشته د دیو جنا د دې دا مطلب نه دی چې د سړي خبره بې دلیل منل بلکې مقصد دا دی چې پتا باندې مطالبه د دلیل لازم نه وي او مثال داسې دی لکه یو سړی له ډاکټر دوايي ورکي بیمار وي اوله دوي ورکی نو مریض ورته دا نه وای چې دا دوي دی ولې راکړه او ته چې ولې تاسو کې نو بیا راغلی سلی دا تاسو به مان نه کی بس په پویګم ځکه می تعالی دا دوی درکړه دا نه چې ګنی هغه سره په باندې دلیل نه ډاکټر سره دلیل وی ځکه خو ولا دوی ورکړي نو د دې دا مطلب نه دی چې زمونږ د امام سره دلیل نشته بلکې مطلب دا چې په مونږ باندې مطالبه د دلیل لازم نه ده او دا نه مونږ د امام ابو نفر رحم الله تقلید کو نو دا نه چې دا سره دلیل نشته بلکې مونږ وایو ګر چې ما دارم تقلید امام قول او باشد مدلل بردوام ذکر امام تقلید کوما نو دا هغه وینا همیشه په دلیل باندې موجوده وي به دلیل خبره نه کوي هغه هیڅ کلم به ائمه چې کمی خبرې کړې دي د قران او حدیث پرانا کې کړې دي دا نه چې دا غي مقابله کې کړې دي ضرب عوام له دوکا ور کوي وې د امام ابو حنیفه خبره منی کړه قران او حدیث خبره منی نو هیڅ کوم دا نه وای چې د قران او حدیث مقابله کې د امام ابو حنیفه خبره منی و امام ونی پر مولا دا وای او قران او حدیث دا و دوکا ورګي خلکو له سړیا دا څه خبره ده زبا تا ته ویم چې قران او حدیث منه کوي امام بخاری منه دا زم ویل شو زبا ویم چې قران او حدیث منه او غیر مقلدین منه دا دوکه ده او د دیو جن عوام له دوکا ورکول نه دی پکار ها یو خبر داسی چې هغه صراحتن ښکارا د قران او حدیث خلاف وي نو هغه د امام ابو حنیفه رحم الله نه هغه چې د صحابي خبره می مونږ نه منو زګای کې به تدلیس شوی خلکو به ځان نه پکې خبره ورته نه کړی صحابي خو د قران او د خلاف نشي کولای خو خلکو به د ځان نه نسبت صحابي ته کړی او هغه به مونږ ته پیش کړی چې دا د صحابي خبره ده نو چې د قران او حدیث خلافي د امام ابو حنیفه خو سر د نور ائمه خو سر موږ د صحابي خبرم نه مونږ د قران او حدیث په مقابله کې ته خلکو له دوکا ورکې وای دای د امام صاحب خبره منی او حدیث پری دی دا ته په حدیث باندې ډېر خپويږي خو دروغ دي دوکا ورکې خلکو لا وګوره وته وای چې زما اتباع کې نو دلیل برانه نه غواړي چې تر څو مې درته بیان نه کړي فان طلقا نو روان شول دواړه اوس هغه درې مر سره دی خو هغه نه ذکر کړي ځکه هغه چړې و تابعدارو حد دا اداره کې واپس سفینه ته تر دې چې دواړه سوار شول په کشته کې خرقان ویش لول دی لرا قالا فورن په باندې تنقید وکړو کشته وشلوله یو تخته تینه نیمه کړه ورته وی تا وشلوله دلرا چې غار کې د دې حال دل دې وشلوله صبر یو نه کو کنه لقد جئت شيئا امرا تاکي سره تاراتل کو به شینا آشنا قال علم قل انك لن تستطيع ما صبرا حضرت السلام ته ما تا تنویل چې تما سره صبر نشي کوله طاقت نه دې صبر قال لا تواخذني بما نسيتو وی ورته منی سمال را پاغس چې زمانه هیروي ولا ترهقني عمر سواکو مال را د کار زمانه سختی فن طلقا نو بیا دوړ روان شو حتا اذا لقيا غلامن تر دې چې دوړ مخامخ شول د یو زلمی سره دا نه وي دا ماشومو نه نه دا بالغ سړیو او دا قطاو طریقو ډاکو او زګه دا مړ کړی دی د ماشوم قتل خو جایز نه دی ماشوم خو مسلمان سره دا د کافر ماشوم هم نشي وجلی په میدان جهاد کې نو څنګه بیا خضر علی السلام ماشوم وجلو دا درو دي چې دا ماشوم وو دا اصل کې ظلمه او امام سرسی مبسوط کې لسم جلد دیرشمه صفحه کې هغه ذکر کړي ذکر التاوی ان الغلام الذي قتله معلم موسی کان بالغا وی هغه غلام چې هغه موسی عليه السلام معلم وجلو هغه بالغو هغه نو جوانو زلمیو دا درو دي چې هغه ماشومو او بیا د غلام اطلاق دا په بالغانو باندې شوی دی لکه نبی علیہ السلام بارک وای په شب معراج کې نو موسی علیہ السلام وای اب کی لیاذ الغلام زه دې غلام لجاړم الان کې د نبی علیہ السلام ور 50 کالو په هغه وخت کې ولې ورته غلام وای چې زه دې لا جاړم چې په د باندې به ډیر زیات تکلیفونه راځي دا غلام په معنا د الک سره ظلمیو او دانه چې وي هغه ماشومو فقط لون یوجل دی لرا قال قتلت نفسا زکیه بغیر نفس ورته وی آیا تا وجل یو نفس پاک بغیر د نفس نه ولی وجلو لقد جئت شيئا نكرا پتا کی سره تا راتلو کل یو شی ناشنا تا قال علم اقول لك ورته وی آیا نو وی ما تا تا یقینا طاقت نه زما سره صبر قال انسان دکان شیم بالا ورته وی کچره ما سوال ګستانه د یو شی په باره کې رسو د دینه نو ممرګره کومال را پتا کی سره رسیدلې تا د زما طرف نه وزر فن طلقان بیا دواړه روان شو حتا اذا لقیا اتیا علی قريه استقاما تر دې اذا تیا کله چرال دواړه اعلی قريه یو کلی والتا د سره پارا زکه چې ورسره هغه چړې و هغه کشر ورسره داغه لپاره وخته او دا طریقه وا لکه د پیر روشن زمانہ کې طالبانو با وظیفه ټولوله نو خلکو پی روشن ته وی یاره وای مونږه هیڅ ګټه و نکړه او طالبانو ګټه یوړه نو بی روشن وته وی چې تاسو د طالبانو له وظیفه ور کوي نو تاسو پکې ثواب شریک وي نو هغه راوړل به جمعهتونو لا نو بیا به خلق له تکلیفو نو طالبان پیروشن ته وای چې دا طالبان را لګا چې دای زموږ د کور نه وظیفه وړي نو طالبان به بیا ورتلل او وظیفه به راوړه داغه روټه نوم وظیفه جوړه شو او داغه ماشوم نوم چړې شو چړې आवाज کې وظیفه راوړې خدای مو بخا وظیفه راوړې خدای مو بخا موسی علیہ الصلات والسلام طلب د طعام کوي او استطعما وی یو لفظ د استطعام دی او بل وی ایو زیفهما استطعام د موسی علیہ السلام د طرف نه وی او ضیافت د کلیوالو د طرف نه وی فابو ایو زیفهما الاسباء والنظائر کې امام سیوطی دا فرق ذکر کړي نسبت سره سائل ته استطعام دی او مسئول ته ضیافت دی د دیو جنا علما کلوي وکوریا طعام المیت د مړي په کور کې تر درې ورځې پورې خوراک دا حرام دی مکروه دی کلوي وکوریا ضیافه ضیافت مکروه دی نسبت جدا جدا دی نو بدعتیان وای و ضیافت ممنوع دی او طعام المیت نه ممنوع استطعام ممنوع نه دی حالانکه مقصد د دواړو یو دی او دا ممنوع دی تر درې ورځې پورې د مړی په کور کې خوراک دا ممنوع دی لکه نیلو تار کې شوکانی درې سوا سل وختمه صفه کې ذکر کړي دارنګي درې سوا و پنځو سم کې ابن ماجه یو سل ول سم کې بزازیا شامی اول جلد صفه 237 کې چې د مړي په کور کې چې تر څو درې مورز تیر شوی ني نو پای کې خوراک کول ناجایز دي مکروه دي فتح القدیر دویم جل 103 صفحه کې ذکر کړي مدخل ابن الحاج دریم جل صفحه 64 کې ذکر کړي 46 کې میاته مسائل دویشتمه او درېتمه صفحه کې ذکر کړي چې د مړي په کور کې تر درې ورځې پورې روټه خوړل دا ناجایز دي بعضي خلک دليل کې پېش کوي، وايي صغيري او کبيري ليکلي دي، وإن اتخذ طعاما للفقراء کان حسنا، خو همياته مسائل له شاه اسحاق وايي، مراد عظيم بغير از ايام مخصوصاست، د دې نه مراد بغير د خاص ورځو نه، درېيمه ترې نه نه ده مراد. شرح نقایا اول جلد صفحه 140 مرقات اول جلد صفحه 223 عالمگیری دویم جلد صفحه 95 دا ټول دا وای چې د مړی په کور کې تر درې ورځې پورې روټه حرام ده ناجایز ده مکروه ده او دی ویاله درې موکا ودا مکروه دا حرام دا میخرا د دیو جنات کچره دې مړی وصیت کړي چې ما پسې درې مو کوي نو شفاء العلیم ذکر کوي ويكره طعام الميت دا باطل دا وصیت مکروه دی خوراک د مړی پکور کې مدارج النبو او بیا وای رواه ابو داود ابو داود دا روایت ذکر کړی دی ابو داود چې ګوره ناغه وای فداو امراتن عام یو خزه ولا دعوت کو نبی علیہ السلام ته او دایسوی امراته خزه د مړی ناغه بل پکې وی لاندې نه ولیکل وی د مړی خزه ولا دعوت نو د دینه دلیل ثابت شو او دارنګي جامع المسانید هغه هم دا روایت چې کله ذکر کوي مشکل الاثار او مسند احمد هغه وای فداو امرات من قریش د عام خزانو بلکې د قریش یو خدای وته دعوت کړو او امام محمد رحم الله وای فداو رجل سړی ولا دعوت کړو دا د ګیړې د پاره د خلکو سمره خبره بدل را بدل کړي دا سړی نه خدا شو د خزینه د قریشو خدا شو دا غینه د مړی خدا جوړ شو او بیا نبی علی سلام دای خوراک کو دا دروغ دی د دیو جنا د مړی په کور کې تر درې مې ورځې پورې خوراک کول دا ناجایز دي استطعام او ضیافت یو شی دی نو پښتانه وای وای دریم د شر حق وی په درې ځله و د صبر وکړو نو دې صبر ونکو اوس وته وای قال هذا فراق بيني وبينك ورته وی دغه جدای دا په مې زما مېستا کې بس زما ستان کیږي او نه زما ستا ملګرتیا کیږي ساونبیوکا بی تاویل ما لم تستی علی صبرا لرا چې بیان وکم تعالی انجام دا غس چې تا طاقت نه لرو باغی باندې صبر مولانا روم وای وای موسی علی السلام خضر علی السلام ناستو یو مرغیر اعلی او د دریاب نه داسي یو ساس کې وره واغسته خضر علیہ السلام ته پوښي وینا وې زما او ستا علم د الله په مقابله کې داسې دی لکه دریا په مقابله کې دا یو ساس دی بلکې د دین هم کم او بیا غوي علم موسی چونګې شو در غیب باندې علم موشی کې بو د ارجمن د موسی علی السلام علم په غیبو کې بند شو تصرف ولې کولو دا زګه چې د غټ شي غټ نقصان نه بچ کیږي نو لک کوشي خیر دی وجه سوا اخو د دین یو بادشاہو هغه سه هر یو کشته سفینتن سلیمتن چې روغه کشته به وا غصبان په زور بیا غستا نو دا تختمه دې زګه راويستا چې هغه بادشاہ وګوري بچ مړه داسې ماته دا نو د دې د فائدې لپاره مې وکړه واما الجدار فکان لغلامین یتیمین هر چې دیوالو نو د پارا د دوو غلامانو ما شومانو یتیمانو فخر کې او ولاندې د دې نه خزانه دواړو لرا وکانا ابوهما صالحا و بلار د دواړو نیک بریلیان وای ګره بدعتیان وسیله ثابت شو لار نیک سړیو نو داغه په برکت سره داو داغه په وسیله داو مونږ وې ښا اول خو دې آیات نه وسیله ثابتي کینا دویم دا چې د آیت ته منې نه ځکه دې آیت کې د یتیم د مال بچکولو خبرې دي او ته خو د یتیم مالونه خوري هله وړم به ماخه مسپور نشي هله وې درې مور پسې وکا حالان کې د یتیم مال او ته خوري دویم دا چې کثیرا د صالحان نه خبره ثابتېږي نو سوره تحریم لسم آیات کې براشي چې د پیغمبر بیبیانه وي دواړه د لوط علی السلام او د نوح علی السلام هغه بچ نکړې شوې دواړه تباہ برباد شوې ځکه چې مشرکان وي فاراد ربک یبلغا شدهما اراده وکړستا چې ورسې دواړو لرزوانې تا ګوره خضر علیہ السلام درې خبرې کوي او درې واړو کې الفاظ بدلي پاولانی کې وای فارت و نعيبها ما اراده وکړه چې ابجنې کړ زکای کې ظاهري فائدہ وا دغه نقصانو او پټ پکې فائدہ پرتا وا نو د فائدې نسبت الله ته وکړو او د نقصان نسبت ځان ته وکړو اما الغلام فكان ابواه مؤمنين پای کې وای فخشینا یورقهما ځکه چې ظاهری پکې نقصان او چې سړی وجلو خو حقیقت کې فائدہ وا ا فائدہ سوا چې مور پلار له الله بل نیک عمل بچي ورکی نو د نقصان نسبت ځان ته وکړو او د فائدې الله ته وکړو او په دې دریم کې خالص فائدہ وا نو نسبت الله ته وکړو ويستغرق دا ادب خي چې د خه نسبت خپل استاد ته کوا خپل مشر ته کوا الله رب العالمین ته کوا او بد نسبت غزان ته کوا راو باسی خزانه دواړو رحمت دې طرف ورستانه مالری کړی دې له خپل اختیار دا انجام دایره چې تا طاقت نه باغی باندې د سوار و یسلون کان ذل قرنین سلورم واقع د ذل قرنین چې وګوره د قوم په خبرو نه پويږي تپوس کې استانه په بارز ذل قرنین کې وایا زړه چوبلم بتا زبانه دینه ذکر یقینا موږ ځا ور کړو د لزمګه کې او ور کړو موږ دلا د هر یو ضروري سامان نه نور پسې دو سامان پسې تر دې چور سې دو زاد ډوبې دو انور تا وې مندلو چې ډوبې دا باغ چینه ګرمه کې او وې مندلو دا یې سره یو قوم نو ذل قرنینا یا عذاب ورکا یا ونسبه دې کې مسله توحید اوس نا مسله توحید قال اما من ظلم وی چا چې ظلم وکړو عذاب ورکم بیا واپس کړی شي رب دتا عذاب ورکی عذاب ناشنا و اما من امن و عمل صالح هر چا سوق دی چې ایمان ورو عمل وکړو نیک دلا بدل جنت او زرد چوبای موږ دلته کار زموږ آسان بیا بیا روان شو سامان بسې تر دې چې ورځ یو ځای ده راغتون ورته وی مندلو چې راغتو په یو قوم باندې لم نجعل لهم من دنیا سترا نو ګرځول موږ دایلرا علاوه د دینا سترا پردا کذالک خبرم دارنګي وا وقد عدنا بما الذي خبره تاجی سرمګه راګیر ګل با چې د سره خبرداري بیا ور پسې روان شو سامان پسې ترې چور رسیدو پمیان د غونډو کې قرنین ترجمان قران کې ابو الکلام آزاد ذکر کوي یو ذل قرنین مقدونی دی مقدون پروم کې علاقہ دا کافر وو او د دې وزیر ارسطو عیسی علی السلام زمانه سره نږدې وو دویم ذل قرنین مسلمانو او دا د ابراهیم علی السلام زمانه کې وو ذل قرنین ورته چې دوه طرفه په مشرق او مغرب دواړو باندې بادشاہي و ځکه وته ذل قرنین وای او ټوله دنیا یې فتح کړې و او دا د دې وجنه وته نه وای چې یارا دوخ کرونه و ځکه وته ذل قرنین وای نه نه بلکې په مشرق او مغرب دواړو باندې بادشاہي و او ټوله دنیا یې خو افغانستان نو فتح کړي افغانستان کې ډیره موده تیر کړه مور ور پسې سوال جواب راولې غلو ورته وی چې ته خو یو مل فتح کې نو ډیر په جلدی سره فتح کې دې مل پتاوانه ولې دومره ټیم تیر کړو هغه ته مور دا ډیر سخت خلک دي وی وا دا سیو کا چی یو لس کسان ځوانان د دې راولېګا نو یو لس افغانان ورولېګل پښتانه مور ورته وی وځه تاسو نه یو ته پوسونه کو بهرال یو تاسو ته داو کو چې تاسو کې لیډینګ سو کولای شي مشرت سو کولای شي تاسو مشر سو دی یو پاسې دوست هغه د جنگ مشری بزکوم ځکه چې زما پلار په فلانی جنگ کې مشری کړو او بل وی زه به کوم ځکه چې زما نیکه په فلاني جنگ کې جنگېدلی او مشر و او بل وی زه به کوم ځکه چې زما ماما زما تر یو یو بل بل مور ذلقرنین ته خاتولی کلو ورته وی د داسې قوم نه پشاشا چاہے کې هر یو وای چې جنگ مشری بزکو د داسې قوم سره نشي جنگېږي نو داغه واقعیا الله دل ذکر کوي وګوره د دې قوم سره خبرې کوي په ذریعه ترجمان سره لا یکادون یفقهون قولا نږدې نو د لکر ذل قرنین چې په شی په خبره قالو یا ذل قرنین دی وی په ذریعه ترجمان سره یقینا یاجوج او ماجوج فساد کوونکی زمګه کې آیا وګرځو مونږ تعالی را ټیکس چې وګرځې په مې زمګه مې نه دې کې دیواله دوی ما مکنی فی رب خیر نغا چې طاقت را کړې مال پای کې رب زما غره دی نو امداد وکړي زما په طاقت سړو وګرځوم په مې تاسو مې نه دې کې باندې مضبوطه راوړې ما ټوکړې د اوسپنې تر دې چې برابر شي په مینه دوی او دیوالونو کې قال انفقوا اب بني وای پدې کې پوکوای تر دې چې وی ګرځول دی لره اور قال اتونی افرغنی قدراوی راوړې مال را چې دوی کوم پدې باندې کلای نو دی به طاقت نه لري چې راو خېږي پدې او نه به طاقت لري دی لره سوري کولو قال هذا رحمت من ربي وی وی دا رحمت دی طرف رب زمانہ کله چې راشي واده طرف زما او په ګرځي دلرا ټوکړي ټوکړي وکانه وعد ربي حقا دا واده طرف زما حقا او پرې غوډل موږ باز دینا په دا رزبانی چې چپی بوئی په بازو کې او په ګواله شي سپلای کې نو جواب کو دی لره جمع کیدل او وارزنا جهنم یوم ازن پیش بو جهنم په دغه رس کافر لره پیش کیدل هغه سان چې دې سترګې دې په پردو کې د ذکر یعنی د قران زمانہ او دیو طاقت نه دا اوریدو افاسب الذین کفروا ایا ګمان کیا کسان چې کفر کړي چې دیونی سي زما بندگان علاوه زمانہ په مددګاران یقینا موږ تیار کړی جانم کافر لره مل مستیا وایا ګور سلور زل کافر هغه چاته وي چې نیکان بندگان را مدد کوي یو افاسب الذین کفروا بیا وی ان اتنا جهنم للکافرین نزلا وایا ایا زه خبر کم تاسو لره پتاوانی عملونو هغه کسان چې ګمراه دي برباد دي کوشش دي ژوند دنیا کې او دای ګمان کوي چې دای کار کوي نیک اولائک الذین کفروا بیات ربهم دا کسان دي چې کو ورکړې پایاتونو درو د دی باندې دریم ځل کافر او په مخامه کې دود الله نو برباد شو من نه دی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو موږ به نه درو دی لره پر د قیامت باندې وزن ذالک جزاهم جهنم دا بدله دی جهنم دا بما کفروا سلورم ځل په سبب د دې چې دی کفر کړو او دای نیولی آیتونه زما زما پیغمبران په ټوکا یقینا هغه سان چې ایمان او عمل وکونی کس ویبا دیلا جنت الفردوس من مستیا همیشه وای پدې کې نه باوړي نه بلټې د دین اوړې دل قل لو کان البار مدادا لکلمات ربی وایا پیغمبره کچروی دریاب سیاهی د پاره د صفاتو درب زما لنفذ البارو نو ختم بشی دریاب ختم شیا صفات رب زما اگر چې راتلو کومګه بشان د نور سیاي د ټوله دنیا دا ونی او بوټي دا را جمع شي دا قلمونه شي او د ټوله دنیا دریابونه د دې سیاي شي دا دریابونه دا ونی او بوټي دا هر څه به ختم شي خدای الله صفات نه ختمي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي وایا پیغمبره یقینا زیم انسان تاسو په شان وای کول شي ماته یقینا اجت روا تاسو اجت روا دی یکیو فمن کان يرجو لقاء ربي هر غسوک چې تم ساتي د مخامخ کې دوه رب دل نو عمل دیو کې عمل نیک ولا یشرک بربی احدا شریکو صدر دین جوړی پر د باندې او تن احدن احدن په دې صورت کې بار بار وای نو لسم مال کې دویشتم کې شپږویشتم کې دو درشم کې اته درشم کې دو سل وختم کې وسل وختم کې یو کم بدوسم کې او یو سل لسم اخیری کې د دې لپاره چې دای الله یو نه منلو او صورت کې نبی د علم غیب ذکر کول په هغه باندې سلور واقعات وګوره موسی علیه السلام د سبا د خضر علیه السلام نه کار نه خبر نه نه وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سبا د الله خبر نه دی وګوره اصحاب کاف اغي د خپل ځان د الله خبر نه دی وګوره ذل قرنین چاغه د قوم په جواب باندې نه پويږي او خصاصت د دنیا بل وجوه ثلاثه ا دنیا یوخذ منک کما اخذت من اصحاب الجنه ا دنیا وقت قلیل ا دنیا یکون وبالن علیک واخر دعوانا